دا لکه د دې صاحب العلل نه موجود شوی چا چې دیوال مشترک ته چا چې لکه دا ځمکه مشترک ده پښتو په ها فاذا كان كذلك شكل العلت يوش ليضاف منسوب کیږي راموت الى عله واحده عله واحده ثم تقسم على اربابها دا د علت تقسیمېږي په شیختنانو د علت باندې چې د چا ځمکه ده او د چا سره دیوال بقدر میل په انداز میل تاغو باندې بخلاف الجراحات بخلاف زخمونو باندې د سړي زخم مستقل د قتل سبب ګرځي د سپي خړل یا د اسد خړل مستقل قتل سبب ګرځیدل شي او د مال لړم چې چل مستقل لکه سبب جزا په خلاف په ثقل باندې ثقل علت نه اختلیل لکه یو مخصوص ثقل کې سبب د قتل لپاره ګرځي نو چې هر یو مستقل علت دا نو بیا خو په کار چې هر علت باندې یو مخصوص معلول چې کوم ده مرتب شي په کار دا چې لکه هغه جراحت رجل باندې یو مستقل دیت لازم شي څو بځګه مستقل علت نو معلول مستقل وګورئ کده نه قطر راغلی موږ مشوره لري خلای مفتدا خو لیکن مفید نه ده مشوره نه ها مفسده مفید نه ده ولی الکه نه ته تزاحم راغی کنه زمره وای چې ما مړ ما وای ما مړ او خلای وای ما مړ او چې تزاهم راشي لکه وای نو بیا په کار لري چې لکه تطبیق وشي تطبیق صورت دا لکه وای چې یو دیت لازم یو دیت نو ګور څوک لکه وای ماخوذ به دیت او څوک ماخوذ به دیت نه نو اسد او مار دا ماخوذ به دیت نو شرعن لکه رجل ماخوذ به خپل حصے باندې ولدی خوش مثلا اي راکب الزامن راکب دا زامن ده فخر باندې سوري هم اوسره علي چیرته استاد دا ځکه راکب زامن راکب سره زامن خر باندې سور دي نو دا زامن لما او تات الدابه چې یو دابه په سیس تو خطلو په خیر ته کې ول خپې کې خود له فرض او رجلها یا په خپو باندې او راس یا په سر د سو وهلو او قدمت یا خلو ور باندې چې کوم ده ها ولګول خلو او خبتت یا نه څه خبره او یا څه کوایا دا شی په دا لکې نه په لکې باندې لکوایا مسلم آباد استاد کوه بیا زمان نشته اصل قانون کوی دا ده ان المرور فی الطريق دا تیرېدل په لارې د مسلمانانو کې دا مباح ده سره ولا مسلمانانو په لار باندې دا مباح فعل ده ولیکن دا فعل تعال پر مباح ده دې فعل مطلب فائدہ اخلي او مقید په دې شرط چې بل چاله به ضرر نه راځي ستاسو تللو مقید به شرط سلامه دا مقید خو په شرط سلامتی سره چې بل چاته به ضرر نه وي او کبل چاته ضرر راغی بیا د مباح فعل پتا باندې لکه قیمتي شي په زمان ولا ورکه لانه يتصرف في حقه دا راکب دا تصرف کوي په خپل حق کې من وجه ته مباهله دی لکه په حق خدای خدای پاک او خدای رسول مسلمانانو شریعت ولور کړي او په حق غیره خدای لا خدای ټول خلق شریک کړي صحیح سره ده صح دبل پښتو په لبل چا پلار کې به اله دې چې کله ضرر ولا ها نو ورکه هیڅ کوم نه اه یصل فی حق من وجه وفي حق غیره من وجه لکوري مشترکا بین کل الناس فقل لهم قولك بالاباحه چې دغه لپاره مباح ده ولې ځکه چې خپل حق تصرف ور سره ور سره پاک غیر کې هم څه کوي تصرف کوي نو چې حق د غیر کې تصرف کوي نو موږ یو شرط سره کوي چې مقید په شرط سره سلامت کیسه کما بیا ته نظر من الجانبین شراشي نظر د دواړو طرفین نه چې ستا حق نو مباح ده زفک وتبلى حق هم تاخلي فائدہ نو مقید په کې د سلامت سره کې چې تاوان د زمانه او زمان ولر کې بیا ته نظر من الجانبین څه پښه مليان ثم انما يتقيد بشرط السلامه وګورئ مليان دا افعال دوه قسم دي یو هغه چې د راکب قبضي کې وي یو هغه افعال چې هغه د راکب په قبضي کې نه وي دا مشي د لپاره مباح ده خو هغه افعال چې د په قبضي کې له کنټرول کول شي هغه د دابې نه لاله په زمان لازم او هغه افعال چې هغه ممکن له احتراز نه وي د په قبضي کې نه نشي کولای هغه باندې زمان دغه مقید په کېنه سلامتی سره نجی ثم پس لدينا انما يتقيد بشرط السلامه مقید کول شي دا تللی ده په شرط سلامتی سره فيما فاغ افعالك يمكن الاحتراز چې ممکن احتراز عنه دا افعالنا ولا تقین مقتی بها په شرط سلامتی سره د امرونو تل د پلیار کی فيما طاغه فعال کلام کې تعرض عنه لکه په شاق په باندې وهل یا په لکی باندې وهل لما فی من المنع عن التصرف ځکه پرې کې منع د تصرف نه چې خپل حق کې تصرف مکوه وسری بابي او دروازه تصرف ته ور باندې بند کوه او مفتوح ته کدي افعال دې څنګه لکه چې اوس ته چې خامخ خپل تبین څوک نه وځي د سعودي عربستان یو شاهزاده ده فلال ابن عبد العزيز ورته وایي په 50 میلیون ډالر باندې جهاز اخیستل جهاز سم یو بازار هغه کې اسمبلی حال ده د شپې تیرولو ځای نه پکې د ورزش ځای نه پکې او دا کوم چې غسل خانه دا غي دا ټونټیا نه دی د سرو زرو جوړی کړی پښتو په لوی میاله ده پکې ها سبحان الله خلکو مې خواته لاړه د دې په کومه کې نه کیږي بار تک الله دې رحم وکړي ته دا وی بیا خو باندې کینه ور باندې سوريږي دا کې اجازه کې ودی هو مفتو ول احتراز عن الايثاء او بچکول د راکب چې سړی په لار روان دی د خرې تر خپل لاندې نه کې دا د پوسټ کې پر غلا شی بل لا کو یا د نفس خبر ها و یوم زاهی قدم خبط ممکن ده فإنه ليس من ضرورات التسويل دا له ضرورت له ضرورت لوازم رتل نه لري فقيدنا بشرط السلامه نو کېد په شرط سلامتیا سره عنه لدی الک قدم د فلان فلان ونفحه برجل مخطوب عليه وحل وظنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدعبه چې ته به دا به سوري تاسو کې را پرلې ته سو په شاپ خو باندې نه وځي څنګه کته کنټرول کې څنګه به کنټرول خره نو فلم يتقيد مقيد نش دا مرود د پلار کې به په سلامتانه نه حدرج د وزنم ها بل صورت دا ده لار کې ودرو اص خر لار کې ودرول او اسو خري درولې د شاده یو سره تیری هغه ور عدالت کې واچول وی وهلو یا لکه باندې لکه وای ها او هغه غیروند کو زمان ور باندې شتا ولي ودرول تو پی کنه دوی فإن وقف فإن أوقفها في الطريق زمن نفع أيضا لأن يمكن التعرض عن الإيقاف ممكن هو دي راكب لره بچ کول ان الايقاف د درولنه وان لم يمكن عن نفحه اگر که ممکن و دلر لکه د دې امکان و دلر چې احتراز نفحین راسي فصار متعديا في الايقاف ذي اتيو که په درولو کې په شغل طريق به او مشغوله کلار به په ايقاف باندې فيز منه نه بوله تاوان کوي چې د مال تاوان کې د نفس تاوان کوښښ وکړي او هغه اس د مخې خپې دی او ډبرې سره ولګېدل او ډبره والوته لکه چا په سترګه کې ونښتل وړوکې وه حسات وړوکې وړوکې ده او نوات یا کجوري والا څه ده زړی دا پروت هلکه روان د اسماني سوري هغه خپې وسته ولګېدل هغه ټوپ کړل چا په سترګه کې ولګېدل آیا اثرت غبار غبار راو چت کله کې کفری ټول ولا خراب او حجرا صغیرا ورو کې دبر علی کوي ففق عین انسان د انسان سترګ ور باندې وته یا ای غبار او چت افسر صوبه کپڑے ور باندې خراب وسول لکه استری کپڑے جوړ کړي وا روانو غریب کورته حال د کې لکه غبار مبارک خړ پړی کله کوي لکه قبر چې راوستلې واچې رومال قربان شم خاله وان قال حجرا لم يسمن تا تامين نه ځکه لکه چې فلار جن وړي وړي ډبره خو بخامه قال اوس ګاډه روان ده ورکه دبره ورکه سی جوالو زلو چا په خپل ولا چا په سره ګاډه وال زامن او که دوره دبره بیا زامین دی ولې ډور ډبره خو دا ګړې بچکی خو د وړو وړو نه لکه بچکی کی من کان حجرا کبیر اعظم لانه دا راکب فی الوجه الاول لا يمكن التحرز عنه ولې اذا صير ضابه تلل د دواب لا یاري عنه دا دینه خالي وړو وړو ډبره الکه ورځي غبار او چتای او فی الثاني په دور سره کې دا ممکن دی لعل ينفق عن السير د جلاکی تلل عادتن الکه به خو لګي کو کله کې په دا غټ دور ډبره وخته نجدي انما ذلك انما خبرنا من ذلك دا حجر كبير چې کوم الک والي وتلو د طالب پستره ته ولګیلو انما ذلك بالتعنيف الراكب دا په غلولو په زور ورکولو د دې سپارو باندې چاغه دا استیس استیس هغه د برابر باندې خپل کې خو دا هغه نه ډبر دومره ډبر والو تل او چې په خپل طبيعت باندې اثر باندې ډبر الو دی ور په طریق کچېری خوشحالي وکړل دا د لد زنداوان او بالا په طریق ولار کې بول وکړ وهي تشیر او دا اسو ګړو خر روان نه منډه کوي فعصب به انسان په دې بول کې انسان روان درې د تپکیو خو دل پریوتل منځ ته غول خو به کوي کوم نه کوي اگر په سامان باندې پټي ورول کې شنه به کوي ها کیږي ها دا نه کیږي ځان من ذریات سیر فلایم کې اعتراض نه وکذا اذا وقفها لذلك کچې ته ودرولو دا بعضي اصول داسي وي د اسمان ور باندې پويږي چې میتیاجی کوي اله کوي د لدان کوي بیا نسی بیا دی ودرې چې ودرې بیا لکه چې سلام ته سي دکی اوس کده ودرول او پرې وکی بولی وکړل ها او یا اله کوي لدانو کو پاګې باندې سره ولې د مرسته زمان دا دورا د بلاک ته چې میتیاج کوي منډه کوي چې چرته ځای وګوري بیا سوکال اخبار ته چې د ګل دی کور یا کنه او به چې چرته مرداري د ټول مخ کې د سر پکې دل کړی کته نه وی چرته چې مرداري لکه د سر پکې سي دنه کړی دې ته کلابي تقوا وای پښتو په خلک خدای دې موږ تاسو ټول کلابي تقوا نه وسه کان من دواب ما لا يفعل ذلك الا بالايقاف مگر کو درولو باندې وان اوقف هذه غير ذلك او کچر د روانو الکوا د پکړو نه پاره د لاشي کې ودرول د لاشي ډېر مشهور پکوړي دي الکه پکړو نه پاره ودرول یا بل شي د پاره ودرول فاتو به انسان د الکه لدان واټو امتیاز وکړي انسان ور باندې هلاک شي او بل دا درول د دې ضرر دې د په نسبت سره لکه تلون کوته اے مولا چې ګاله ویلان ډیر سره دی ویل په ورسته خلکو ته کروان ډیر سره دی چې ولاړ خلکو ته ضرر وي نو په حالت خیر کې دوه ضرر نوي نو چې په حالت ایقاف کې ضرر وي پښتو په کرم وي او دا تاسو یو نقطه لکه چې روان وي نو یو ځای امتیاز کوي لکه لیکه کوي او چې روان یو ځای لدان کې کلی کوي کوي کلی کوي کوي او چې ودی راول نه کوي او پند واچي ابل شپه یو مولا مې په خوب قتل نو مين عالم یو ځای جلسه وي زموږ ته تللی د جلسې نه ما چې راوځو هغه مولا رانیولې طالبان تاسو غوني طالبان هغه رانیولې جلسه په دې دره کې دا دره دی کې تر لاسونو رانیولې خو نه حیران شوم چې دا ولې تفصیل چلو باندې دا ډېر سره غي چې کینی یو دوه غړپ غړپ وکي تور ورږي کوي کړی بالکل دومره وي خبره کوم غلط وو ته مې لې خدای جواب کړي جواب چې په رشوت خړلې پار څنګه او اورې مليان نو دا نه چلو څه چې نو دوره چې دا ویلاري دوره لدی الله ته وایي چې دوره لدان واچې نو بیا خو مړکی او چې ویلاري په یو د خېډې ری بولې ولې خلک دنیا ولړي لکه نو بیا طالب ور باندې کوي په مطلب پوه شئ لانه العقاب اکثر ظنن بالمالت من الصيد لما انه ادوم منه دا عقاب دائم وي منه للسير نو فلا يقلم لقيك به په سير پر دا وقوف نو په وقوف باندې زمان څه په سير کې زمان نشته انو کله نو تبعات تاسو فکر یو وصائق زامن ګور یو صائق یو قائد قائد هغه ته چې مخکې د اصل روان دوه خان قائد هغه ته چې رسته پچ روان نو مخکې خپې هم دی ګوري او شاخ په هم ګوري پښتو په کې نه پوي نو اوس چې حیوان الکه لته شي د شاخ په د پښتو کې دی ګوري نو بچکولې شي کا یا خو به استه دي کور کې او کا استه دي کور ته سره به ټینګ سکی راونی شغه ته به کور کې چوي نه وي فیمکن الاعتراض عنه چې پل پلته وهي وان کان يراها اگر کله ویني ولی از لیس علی رجلها ځکه نشته په خپل د دیابې باندې ما هغه سیز یم نو چې منه کې دا سایق هادا بهما به په دغه سیز باندې نو فلان کو نو تعرض عنه بخلاف القدم بخلاف تخلیل لګول لأن لامكانه كبها بالجامعه چې په چاخلو لګین دا سایق یا لکه سایز د اسراوس کوي دا زشیر زمان استاد دا عمل ګل استاد ورته ویل چې دا به شاګل مړکا کني تامل کو کني تامل کو اوس اشر زمان استاد الکه ما شاګل استاد تعالی کوي ټوپک برابر کوي اوس دا فعل د مکره نه که فعل د مکره ده نو زمان به د مکره نه اختم کیږي د مکره نه د مکره نه عمل ګل نه زمان عالی اگر که فعل له د انتقال شاته دته نو امام شافعي فرمایي اگر که فعل له دابه ده انتقال شاله کوي راکب له او سائق له او قائد له کوي نو موږ ته د قیاس قیاس ته مال فارق تو پیښ نه بیا د نس خبره ته دا وایي چې دا دابه د روانه کړی ده که راکب له که سایق ته او که لاره نه شي د څه چل کې ملخې که وهي نو اوس دا دابه چې تېزه تېزه روانه ده څوک په مخ کې ووهلو څوک یې شا څوک یې شا په پښو باندې هلکه ووهلو ټیک شوله نو ولې دا کار کوي دا دابه خوف نه څه ده د مرګ ته د ضرب د څه خوف د زر درې کې چې اوس مې وهي کله پښتو پوهېږي او په خلاف ته مکراه رشید زمان استاد ولې نه مړ کوي د دې وجه نه مړ کوي چې د خوف د قتل ده پښتو پوهې کنه پوهې ما مړ کوي نو تا قیاس قیاس مال فارق تاغه انتقال له فعل مکراه چې نقل کیږي لکه مکراه له هغه په قتل دم کوي کړه بس کی قتل دم کې قتل خوف کړه او دا دابه چې منډي وهي نو د راکی ور سائق او د قائد خلو خطر دار ګوي چې ملکی مست خطر ګوي نظر او د ظرف صوت انتقال فعل کړي کیږي لکه راکی ور سائق او شو مثلا باندې هغه خاص هغه فعل چې هغه ممکن احتراز د راکی ور سائق او د قائد لپاره نوی چې هغه پخپا د شاپ پخپو وهلو باندې خوش دی فانتقال الفعل بتخفيف القطر كما في المكره وهذا التخفيف بالضرب او دا خو داروله لکه راکی ولا طيب ولا قائل لري دا ویل په ضرب باندې ذکر راته زر روانه څوک نه کتر خپل ان پرې په شابان هو او في الجامع صغير جامع نو تفصيل لا چې ممکن له احتراز نو زمان ستا چې ممکن احتراز نه زمان نشته وفي الجامع صغير وكل شيء زمنه الراكب زمنه السائق حلاصي فيتقين بشرط السلامه نو دې الکه دا سورلی سو قیادت رکوع سو قیادت دا نور لپاره مباح دي په شرط سلامتی اصل چې بل چاته ضرر باندې راځي نه هغه افعال کې چې ممکن نه اعتراض فيتقين بشرط السلامه فيما يمكن اعتراض عن الراكب الا ان الا ان على راكب الكفاره فيما اوطاته الدابه بيدها وبرجلها راكب باندې کفاره لازمه ولا کفاره عليهما کفاره په دې ډول باندې نو ذکر یې خو فعل نه کړی فعل چا کړی تابع کړی دې خو سبب ولا على الراكب او پر راکب باندې کفاره نشته فيما وراء الاطاع سوا د الک پایمال کولم پایمال چې پرنس کې وروخي هغه کې پراکی باندې کفاره ته غیر نور افعال چې کوم دي کفاره زمان څخه کفاره لأن راکب مباشر فيه راکب دا کون کې فيه په ایتا کې ولی دا دا لانی چې کوم پروت دی په دې څو شکل دي دو ثقه یو ثقه د ابیله بل ثقه د دغه وختو په لا لا طلب بثقله وثقل دابه کته خو د ابي مهلا کړي په کاده چې نیم شي څه شي موږ ثقل د ابي د تابع ده او تابع په حکم نه سکی مطبوع کی لا اصل مرګ د طرف نه راغی خطوبين اه فشكل دا بطمنه لأن السير الدار مضاف له إذا تلل دا بيدا منصوب جدلره وهي دغه دابه چې د عالتم د عدد له د سیر د پاره وهما لا قائد او قائد مسببان دي او ځکه دي خپل باندې سوار نه دي کړ دي چې قل سره ستنه لکه نو د ایتا په سر ته په دوی کې پارستنه لکه په نور صورتونو کې کوم مثلا هلکه یاد شو دغه نو په دوه کې پارا نشته البته کار افعال ولا چې ممکن اعتراض ولا زمان په دوسته کار افعال ولا به زمان هم نشته وربن چې ممکن اعتراض نه وي فکذا راکب دا کم راکب هم مستبب ده بغیر د ایتاک بغیر شي کې خطرو کې ول کفار په حکم مباشره او کفاره چې ده د اثر مرتب د مباشره کفاره چې کله مباشرت الله تعالی طلب سره راشي دا څه لازم کفاره والكفاره حكم المباشره اثر مرتب د مباشرت په پیل سره لا حکم التصویب دا حکم د سبب نه سبب باندې کې پاره لازمه نه وي مباشر باندې لازم کفاره کویږي ها لالا لاندې پروت او راکب سپور ور باندې دلان طرف نو وصیت کې جاله کې پنځه روپۍ تا بیا دنه ته کومر سم لګیا دا وصیت صحیح نه یا مخکې وصیت کړی هغه هم صحیح نه یا وصیت مطلب دا چې لکه فرخو خلانه کولا مړ نه هسپتال ته رسول له ورځ ور باندې کې رسول او بیا یې وصیت وکړ چې هغه راکب زوی مې نه ده اګر که دی ما ما خیر ته کېیا لکه اس راوسې جوړو زما په پنځو روپو هغه لپاره وصیت دا وصیت هم نه صحیحه سړی شي دون سائق والقائد سائق د میراث ته محروم نه له وصیت ته محروم نه لأن لانه دا حرمان د میراث او د وصیت ته یختص بالمباشره دا مختص لکه په مباشرت پورې او د کی مباشرت هم د سبب ولو کان راکب والسائق کراک یو سره سور ده بل روسته پس روانه غړي له موږ یو سره سور ده بل ها روسته روانه چوکې پس اخیستلې کی لاج من سایه فيما وتهدداب چاویل چې لکه دا به کوم شي تخولا نه کړی ضامن نه سایه څوک ضامن راکب دا نه راکب مباشر فيه راکب مباشر لما ذكرنا وصائق مستبيب ده وكل شيء لك يو فيل دايش من ده لك مباشر ولا مستبيب نسبة فيل تعالى كي مباشر په دې وخت کې مثال له یو طرف نم گاډه راغی بل طرف نم گاډه راغی ومن سره ټکراو یو طرف نه سره پاس باندې سور د بلم پاس باندې سور او من کې اکسیډنټ اوس وسه چل فضای ته د افغانستان چې کله اکسیډنټ کې دوه شاه سواران دوه گاډو والا فماتا دواړه مونږ شو فالعاقلت كل واحد منهما فاقلو دا هر واحد د دواړو باندې دیت الاخر دیت سره د یو ډراور عقیله د بل ډراور لکه وای وارثان طبيعت او کې بل وها قبل وقال ظفر الشافعي يجب على عقل الكل ان ينما نصف ديه الاخر نيم ديه تبل نيم باور کوي لما روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه دا روایت علي نه راغلی او بل ولې ان كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه کله ګاره سره ټکر سره څه د دې ګاډي زورو څه د بل نو څو زور خپل چې را یو ډرایور مرس او څو زور ها بیا بلو نو ني سبدیت ور باندې لازم د پوښ مسه زه خپل ځان قتل کړ تابل ډرایور قتل لانه الک دا هر واحد بصدمته فشکراو باندې علم نفسه وصاحبه فيحضر رزقه ويعتبر رزقه فيهم لا تفهم ترخذوا كما اذا كان الاستدام عمدا عليك ورازه سي چکو وو چکو څه کثور ته وای مارچه د کچکر چابي ور کوي مارچه ور کوي ورازه سي مارچه وو نو مارچه وهي فضل اکبره مکتوب پرې کنه پرې هغه سره وجنګیدل تزول او جنګیدل نو په هغه صورت کې نیم نیم دیت لازم ده لازم ده نیم نیم دیت لازم کما اذا كان انصدام عمدا اه او جرح كل واحد ما نفسه وصائب جراحه یو سره ده لګ خپل ځان په خپل زخمی او نیم بل ملګری سره نو په دې کې نیم دی ځکه نیم دی خپل ځان ورکړ نیمه ابل او حفر على قارعه الطريق دواره په عملار کله کوایا عبد الله استاد کوی کني لو اولاد عام تفکه کني کوی دواره لګیا دواره لګیا دی الله شاله دواره باندې کوی راغی کوم رسول ها نو دا هر یو الکه په عاقله او باندې تاخر د پاره نیم نیم لازم خوش مسله او او حصل على قاره الطريق بيرا فنهار عليهما هلك راغلو په دې دواړو باندې تاسو کتل کله کوی له ور باندې راشي يجب على كل واحد منهما بنصف او نصف هر واحد لپاره لکه نیم دی فكذا هذا هم د شان د صورت متن ورنا موږ وايي ان الموت مضاف الى فعل صاحب دا موت مضاف دا فعل د صاحب د فعل موت نه موت دا موت دا منصوب ده الى فعل صاحبي ولی ګور امران د خطا په صورت کې بغاړې بوزي کې بنل بوزي به کنه بوز رفتار ورکه کې بنه ورته ورکه کله سمولا نو د فعل مباح نه غیر مباح مباح ده نو په مباح باندې زمان لازم نوي نه زمان د اسقاط نه زمان د ادا د یاد ده نه زمان څه اسقاط نه زمان نه سره زمان سره ور باندې کوښښ مسله باندې اه په هو مشه په طریق فلا استه نو صلاحیت پکې نستر فعل به نفسي لپاره مستل الاضافه د حق زمان زمان په لازم شي کلماشي یو سړی په لار روان ده اذا لم يعلم بالبير کوئی خبر نه وقع فيه پکې پرې وصل لا يهدر الشيء منها کامل جیت په حافل بیر ورته چې په عملا کې کړل اگر که پدې کې قدای نه ورغله خو نه بو پرې وته نه دا مشه خو مباح ده او مباح په باندې زمان الکه نیوی نه اسقاطن زمان نه لکه ها وجود زمان پښتو په خلا اوس دا ستانوم تا لپاره مباح ده ستانوم تا لپاره مباح ده خو په دې شرط کې دا نوم سبب د هلاکت د بل چا لپاره ونه ګرځي نو تا لپاره مباح ده او د بل لپاره ها په نسبت سره بل څه چې واخل مضمون ده ته طالب یې دې الکه امین مرجان استاد کټ کې لاندې را پرې وتل نعمت الله استاد الکه هغه مرشي اوس به ته چې خلک ویدو مباح پیل کول نه سګرم کې دل سوال مباح کله سبب د سسی زمان تو په زمان ما لکه ولا ورکه امینه انا ډیر کمزور دی کنایم زاین قلب علی غیبی وروان علی رضی الله تعالی عنہ اوجب علی كل واحد من كل دیه روایت راغلی چې تعالی چې واجب کړو په هر واحد د استدام والو دیت کل دیت فتعارضت روایتاه د حضرت علی دوه روایتونو منځ کې تعارض راغی تراغه تعارض راغی دا چې تعارض دوه صورت لري یو دا چې کوم دوه روایت کړي هغه د احمد په صورت کې هغه څه صورت کې د احمد چې احمد له کوم منځ کې څه کوي شډن کې نو بیا نیم دیت لازم اوس مسله باندې ها خلا فرجعنا من ترجيع ورکړو ما ذکر چې فعل له مباح ده چې مشي تل لکه په تاریخ مخطوب پیږي ها وفيما ذكر من المسائل دلته مخکې لکه هغه د چې مسائل ذکر د عمد ولا مسله د جرح ولا مسله د حفر ولا مسله نو غیر قياس قياس مال فارق اے مولا عمدن دا استدام جائز کنه روا دا استدام چې کیسه راځي زلجه خو ګډلون ترې خوش تکر ور نه جایز ده مباح فعل نه تفهمونه او دا شان تعالی کې خپل ځان زخمی کول مباح دي غیر مباح غیر مباح وختو پې کنه پې او دا شان تعالی کې چې په پردیس مکه کې عاملات کوی کني مباح غیر مباح کله خطا صورت ته او کله عمد صورت ته اسم لازم نه دي وکلو کان عبدين يهجر دم في الخطا اے چې دوی دواړو اکسیډنټ وکړ او د دې سره لا صدا عبد مرس د عبد لا صدا عبد مرس اوس دا جنایت دوی پر رقبه کوي او قانون دار چې کله د غلام پر رقبه پر جنایت راشي د مولا لپاره دوه اختیار وي کله یې لکه رقبه ور کوي او که فدیه ور کوي کله رقبه ور کوي نو سامان اخلاص ا فدیه ور پاتې شو او که فدیه ور کوي رقبه چا ور پاتې شو ولا اوس په دې صورت کې د رقبه ور کول شي څور کې خمر دل کې خپي غزولې چې رقبه نشور په اوس کې فدیه ور کوي فدیه فدیه ولا ورکړه نو مولا ته څه پاتې شو مولا زه بس که سم فاتره شو کوته پات شو مړ غلام مړ غلام دې شي یا دنه سو او نو مولا کوم جنایت کړی دی اسمو څه کې مولا ته سوال لري ضرر د فدیه ورکول شریعت وایي چې موږ چاله ضرر نه ورکو الکه دا حدث تاسو حدث څه ورسې مولا ان شاء الله قبر کې وایي شي کړه مکتوب دی ها وقد فات رقبه لا اله خلف من غير فعل مولا مولا غريب سفري سم دي کله په پیسې په کنار خوش بس فحضر ضرورة خامخ على حضر وكذا في العمل دا کوم قصدا چې لکه یو غلام بل غلام ته چې راځه لکه ګاډي سره وجنګو یا سور سره وجنګو كل واحد منهما هلك بعد ما جنى هر یو هلاک سره جنایت ولم يخلب بدلا بدل پرې نه خودل ځکه مولا کور کې خو یا رقبه ور کوي یا ها فدیه رقبه خو ور کول نشي نو کې فدیه ور کوي نو فدیه خو عالم مولا لپاره حق چې فری ور کوي چې غلام خو ته ژوندۍ پاتې کېدل او خو مړ نه کړ کوش مسله ولو كان احدهما خرا وي لما كتاسه ولو كان احدهما حرا والاخر فياخذ جاب واقلي هذا قيمه ورثه المقتول الحر ورثه المقتول الحر ولي ځکه چې دوه لکه وایا چې قیمت د عبد ورک مولا ته نو د څه د لکه د عبد چې د مولا سره حکما موجود نو عبد جنایت نه کنه لکه نو څه ورکی رقبه ورکی رقبه ورکول شي نو مشور کوله په دې رقبه چې کوم خلک پاتې شول چې قیمت هغه ورکوارستان مقتول ورته ورکی ٹھیک شو واجب د قیمت او فاقله او د حربان لانه زمان الادمي لا زمان الانسان لا زمان المال فقد اخلى وفريخ ذو العبد بدلا بدل بهذا القدر په قیمت باندې دوه قیمت خلاف على کله قبيله فاتش کړي مولا بلا خبر ور کوي ور خبر نشته د قبيله چې کوم عوض قیمت هغه ورفاله مقتول حوت او درست کوي او کته چې مولا ولا ور کړي مولا کړي ولی لان المضمون مضمون هو نصف د فهمت اوس مو ویل فهمت کې که د غلام یو که د حر وي د حر نیم دیت او د غلام نیم قیمت هو هو نصف العمل وهذا القدر ياخذه ولي المقتول دغه نیم قیمت د غلام به ولي د مقتول واخلي وما على العبد في رقبته هغه څه چې هغه نیم دیت زر وای هغه چې نیم دیت پر قبی الک د غلام کې لازم او هو نصف دیت الحر يسقط بموته هغه ساخص په موت عبد باندې الا خو هغه ساخص نه قدر ما اخلف من البدل چې کوم د قبی نه پاتې سوی ده هو نصف کې خوش مثلا وصلی الله تعالی علی خیر ما شاء الله بارک الله نو خو دیر